حاجی تنوین د تنوین پورا بحث درته په دې قاعده کې را روان دي تاسو تاسو نوٹ کې پورا تفصیل لري تنوین او د دې کتاب موافق تنوین ستوي لګي هغه نون ساکنه ده چې لیکل کېږي په صورت د فتحتين او کسرتين او ضمتين کې ها په هغې باندې دې دوه حرکته راشي په یو حرف باندې دوه حرکته نشي راتلی په یو وخت کې دارنګ دا ممکن نه چې ته په یو وخت کې دوه حرکت باندې تکلم وکې په یو ځل دوه حرکت وې داسې نشي کېدی اول به یو بیا بل صحیح شو والحرف لا يقبل تحريکين يو حرف باندې دوه حرکته نه راځي يو حرف باندې دوه حرکته نه راځي معا في آن واحد په یو وخت کې لکه لکه الحمد ده کنه ته دوم شو او راشه فتحم په لګوا نو ته بیا الحمد ده نه داسې نشي کېدی. نه پې دوه ضمې راځي چې ته اوس وې الحم لکه ته اوس وې حمدون دی که نه حمدون دا اوس دوه ضمې نه دي دا په حقیقت کې یو ضمه ده او بل نون تنوین دی نو داسې نشي ویلی چې حمدودو چې دوه ضمې پې راغلې دا تاسو چې وایئ ضمتین، فتحتین، کسرتین د دې په پته به اوس پوه شئ چې دا څه شی دي. ښه جي که ضمین لکه دوه ضمې پرې نه راځي و فتحتین دوه فتحې پرې نه راځي هلکه ته به په ما اوس سوال وکړې ته به څه وکړي چې ته وې په یو حرف باندې دوه حرکته نه راځي راشه چې درته وښیم کوم ځای کې دي. اوهو ته خو ډېر خطرناک سړی دا دې کوم ځای ومونته؟ وایي دا ما قاعده کې کتلي ونحو بن وبن وبن تنوین ها وایي دا بن بن بن کې چې دوه حرکته پرې راغلي ورته وایه دا څه شی دي دا تنوین دی تنوین دا دوه حرکته نه دي دا څه دي تنوین دی وایي، ونحو او په شان د بن او د بن او د بن چې کوم ځای کې راشي تنوین دا تنوین دی، تنوین څه ته ویل کېږي؟ فتحتین، کسرتین، ضمتین دا تنوین دی، دا اولنې حرکت دی، دا دویم چې دی که نه دا دلالت دی په هغه نون ساکنه باندې، تنوین اصل کې نون ساکنی، نو دې کې نون ساکن دی، نو د هغې د دلالت کولو لپاره موږ دویم حرکت راوړو. نو اول حرکت دا اولنې حرکت چې کوم ده دا په حرف لګیدلې ادا دویم حرکت د څه د پار راغله دا غنون ساکنه د پار کم چې تنوین ده سبا خبره باندې پوه نه شوي لکه اوس ګوره تاسو له پښتو کې مثال لیکم چې دغه څه شو نشته کوم ځای کې دی دا څه شی ده تنوین دی نون غدت يلزمها السكون الکا دا تنوین څه ته وای دا نون د نون ته ویل کیږي نون نون ده چې لازم ده د دې سره سکون دا نون ده چې لازم ده د دې سره څه شي سکون په خبره باندې پوه شوي مزیدتا بعد تمام الاسم الکه دا درلو د تنوین خبره کوي دا تنوین څه ته وایي دا یو نون د چې ساکینی یو خبره بل مزیدتا بعد تمام الاسم دا زیاتی راځي که کلمې نه لریم کینو کلمه پروانی گینا لکه علی من ده تنوین ته لر کنو سبا شي سبا شي علیما عربي کې هونه په کلمه نوم دې تیرو حاجی یا علی مو راځي پس د پوروالي د اسم نه وما لها من صورت فی الرسم او د د په لیکلو کې څه شکل نه د تنوین د پاره په لیکلو کې څه شکل نه نو چې شکل نه نو قاریان څه کوي د دې د پاره یو حرکت سیوا کی او دا د دې علامه شو الکه د تنوین علامه څه ده هی وکان الله علیما حکیما وقف نه کوم تنوین ویل کیږي نه ویل کیږي فی الوصل په وصل کې اثبتها ثابت ک تنوین لرا وفي الوقف او په وقف کې احذفا تنوین حذف کا ویخی کنا په وقف کې به وای تنوین حذف کې نو څنګه به بل ته یو کس بانګو نو هغه نه زده کو ها کوم تنوین چې د فتحې نه پس راغلی فتحې نه پس فتحه یې کنه نو دا به په څه بدلې په الف علیمن کې به څنګه وي علیما دې لمونږ کوم وقف وای وقف بل ابدال صحیح شو او دا مد العوض ده څه شي دي مد العوض تاسو له مدونو کې راشي وایو څومره چې دینو حذف کې به وقف کې او که تنوین د فتحې نه پسی نو پالب به بدله الا اذا ما ها اتانی سنتلت فمطلقا فی الوقف حتما حذفت و دې ځکه یو استثناء ذکر کړي اے دا تنوین چی د فتحی نه پس راغلی په الف به بدلی خو که چرته د هاء تانیث نه پس نه هاء تانیث پیژنی ګول تا ګول تا باندې چې فتحه رااله ورپسې تنوین رالو اوس په وقف کې بدانی چې تیرا شدا فتحتین دین وقف کې ته الف جوړ کا نه که په هاء تانیث باندې فتحتین رالو نو په بیا وقف کې ختمي فمطلقا فی الوقف حتما حذفت نو دا به په وقف کې خامخا حذف کیږي مطلقا یعنی بغیر د شرطونو مرتونو نه هغه د پیریډ وګته کې نستا پوزو په کې بیان صفا کیږي دا د نیمه ګنټې پوزو نه ده دا په ګنټو کې صفا شي او چې پیریډ شروع شوی او ته په صفایي شروع شوی من اجل ذاك لم يصور بالالف تنوین په الف سره نه لیکل شوی ځکه په الف بدلیږي نو علیمن کې خو ګور الف سره لیکل شوی ځکه په الف بدلیږي او رحمتون کې ورته الف شته رحمتن کې اولی اصل په الف نه بدلیږي وای من اجل ذاک لم يصور بلال د دې وجنه په الف سره نو شو لیکل ونحو ما انقف عليه بالالف اے دا ما ان نه ده څه شي ما ان اوس دلته کې یو خبره ذکر کړي او کستا ورته سوچ یلا او د سوچ سره د لګ لګ سمي فکر می سوچ سره دي سي نو بیا به تویخي او کپوز نه فارغ شوی یلا دا په بګاری بیا مشکل ده اته وګوره ماشاءالله یو په لږه کار کوي اما څنګه د دستخان له مګاری غثاء عرب چې کوم دی په اخر د کلمه کې واوین یا عین الفین دا نه یو ځای کوي ها دا بد غني صحیح شو کله کله اصل خبره خدا ده چې مکتوب به مطابق وي د منطوق دا اصل خبره ده په عربی کې چې کم شی ته وي نو هغه باغ شانوي چې څنګه لیکل شوی دا قاعده ده مکتوب چې کوم لیکل شوی دا به مطابق د منطوق سره ها خو کله مطابقت نه خوري په پښتو پوهیږئ په کلام د عربی کې چې کوم شی څنګه لیکل شوی هغه شان به وي خو کله به لیکل یو شان یو ویل به بل شان دام پکې کله کله کیږي لکه والشمس لیکل شوی دی والشمس او ویل کیږي څنګه والشمس نو داسې ما ان په لیکلو کې دا تله چې ما وویل شي او وقف به څنګه کیږي ما ا وصلی الله تعالی علیه وعلى آله وصحبه وسلم